خدای زموږ په سیارت کې د عیسی د مړینې په اړه د اسلام وړاندوینو وړاندوینو شتون څخه دوه صفر صفر صفر کاله د مخه د عیسی پیغمبر له لارې ویل دوه صفر صفر صفر کاله وروسته دا وړاندوینې پوره شوې خدای په صلیب باندې د عیسی مړینه تشریح کړه ترڅو ګناهونه د هغه بدن ته واستوي ترڅو موږ له دوزخ څخه خلاص کو او د ګناهونو لپاره د خدای عذاب خدای په خپل زوی عیسی باندې د باور له لارې زموږ ګناهونه معاف کوي، مګر هغه په عیسی باندې د باور سره د سپېڅلي ژوند کولو امر کوي. د اشعیا نبي کتاب درې پنځوسم فصل یو چا باور کړی دی زموږ پیغام باندې ښکاره شوی چاته د سختن کوي لاس دوه داسې لوی شو د سختن په مخ کې خدمتګار د هغه لکه تنکینیالګي په شان چې ریښې نیسي په وچه ځمکه کې. نه درلودله هغه داسې ښکلا یا ښایست چې زموږ پام یې اړولی وای خپل ځان ته هغه کې نه داسې جالب شي چې لیوال شوي وای موږ ورته درې خلکو کتل هغه ته په سپکه سترګه او هغه یې رد کړ هغه وزغمل دردونه او کړاوونه حتی هر چا مخ اړوله هغه خلکو کتل هغه ته په سپکه سترګه نه ورکاوه موږ هغه ته ارزښت څلور بې لشکاغه وزغمل زموږ کړاوونه او خپل اوګو باندې یې وړل زموږ دردونه هغه دردونه چې هغه وزغمل باید زغملی وای موږ خو موږ فکر کاوه چې یوه سزا ده دا دردونه چې راغلی په هغه باندې د خدای له خوا نه پنځه خو هغه ټپي ټپي شو زموږ د ګناهونو په خاطر هغه وال شو زموږ د بدو کارونو په خاطر د هغې سزا په خاطر چې هغه وزغمله را په برخه شوله مونږ ته آرامي د هغه د ټپونو نه مونږ موندله روغتیا شپږ مونږ ټول وو لکه ورکو پسونو په شان هر یو روان سرګردان په خپله لار خو سختن کې ښودله زموږ ټوله ګناه د هغه په اوږو باندې او په هغه ظلم وشو خو یې زغملو په عاجزۍ سره هغه هیڅ ونه ویل لکه څوک چې وړي وری حلالولو ته لکه څنګه چې وی غلې په سد سکولونکو مخکې هغه هیڅ ونه ویل. ات هغه ونیول شو او په مرګ محکوم شو او یوړل شو اعدام ته. هغه یې واژه زما د قوم د جرمونو په خاطر او هیچا یې ونه کړه پروا. نه هغه یې ښخ کړ د مجرمانو په شان او د یو شتمن سړي په قبر کې کېښود هغه. که څه هم هغه هیڅکله کړی نه ظلم او تیری او نه یې څوک غولولی. یو صفر خدا رضا و د سختن چې هغه وهي او ویې کړوي تر څو قرباني شي د ګناه په خاطر د هغه ژوند نو هغه به وویني خپل اولادونه او وبه لري زیات عمر چې پوره به د څښتن رضا په وسیله د هغه یو یو هغه به وګوري رڼا له یو دردناک ژوندانه نه وروسته او شي به ډاډه چې کړېدنه یې بېځایه نه وه کړي تجربه به کړېدنه زما عدل خدمتګار دا به ممکن کړي چې عادل وګڼل شي ډېر خلک ځکه هغه به یوسي ګناهونه د هغوی خپل اوږو باندې یو دوه نو زه به ورکړم هغه ته د عزت مقام مقام به ورکړم د لویانو او زورور ورته ځکه هغه کړلو قربان خپل ځان او وشمیرل شو په مجرمانو کې په ځان یې واخیسته د ډېرو خلکو ګناه او د مجرمانو د پاره یې وکړه دا